اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د غسل لاند بیان غسل په لغت کې مینځلو ته وایي او په اصطلاح کې د ټول بدن مینځل په خاصه طریقه دې ته غسل وایي غسل څه وخت فرض کیږي اول، په خوب کې احتلام، چې څه خوب وویني یا خوب ونه ویني خو په جامه یې د احتلام اثر وي، یعنې مني ورڅخه خارج شوي وي، غسل ورباندې فرض دی، خو که خوب وویني مګر په جامه یې کوم اثر نه وي، یعنې مني ورڅخه نه وي خارج شوي، نو په دې حالت کې غسل کول نشته. دوهم، کله چې خاوند له ښځې سره یو ځای شي او شرمګاه، داخل شي که څه هم انزال ونه شي غسل ورباندې فرض دی. دریم د حیض او نفاس څخه ورسته غسل کول فرض دی. څلورم په شهوت سره د مني وتل که په مباشرت سره وي یا کومه بله ناولیه شیطانه، شیطاني او حرامه ذریعه سره وي. یعنې په هره ذریعه چې مني ووتل په شهوت سره په دې صورت کې غسل واجبیږي. په څلورو ذکر شویو سورتونو کې غسل کول فرض دي، د مسلمان د مړي لپاره غسل کول واجب دي او د جمعې د لمانځه لپاره، د اخترونو د لمانځه دپاره، د احرام د تړلو په وخت کې او عرفات کې غسل کول سنت دي، همدارنګه د امام ابو حنیفه رحمه الله په نزد نوي مسلمان شوي کس دپاره غسل کول سنت او مستحب دي. د غسل فرضونه د پوزې پریمینځل په غسل کې فرض دي د خولې پریمینځل او د ټول بدن پریمینځل چې د یوه ویښته قدر ځای هم وچ پاتې نشي حتی د نوکونو لاندې بیخونو ته د اوبو رسول همدارنګه د نامه غټۍ او د غوږونو منځ ته سر زیرې وریځو او د ویښتانو بیخونو ته د اوبو رسول ضروري دي. د مسلمانې خور که ویښتان خلاص وي ټول ویښتان او د ویښتانو بیخونو ته به اوبه رسوي خو که کوڅۍ وي نو یوازې به د ویښتانو بیخو ته اوبه رسوي که د کوڅیو په موجودیت کې د ویښتانو بیخونو ته اوبه ونه رسي نو بیا به خپلې کوڅۍ خلاصوي. د غسل سنتونه، د الله سبحانه وتعالی د رضا لپاره د پاکۍ یا غسل نیت کول، دوهم دواړه لاسونه تر مړوندو مینځل، دریم په بدن که څه پیلیتی او نجاست وي د هغې لرې کول او مینځل، دریم د اوداس د لمانځه په شان اودس کول، دریم د ټول بدن درې ځله مینځل، شپږم په تشناب کې لمبل او هلته د جامو اغوستل یعنې د ستر ساتل سنت دي. د غسل آداب، په ناستي سره غسل کول، دوهم، ډېرې اوبه نه مصرفول، درېیم، د بدن ښه موښل تر څو کوم ځای وچ پاتې نه شي، څلورم، په داسې ځای کې غسل کول چې د خلکو نظر ورباندې نه پرېوځي یعنې حمام کې او په اوداسه کې چې کوم شیان مکروه دي هغه په غسل کې هم مکروه دي د غسل د ادا کولو ترتیب، د غسل کولو سنته طریقه دا ده چې اول به دواړه لاسونه د مړوندو سره ومینځي، بیا به خپل شرمګاه پرېمینځي، استنجا به ووایي، بیا په جامه یا بدن کې څه پیلیتي تویې شوې وي د هغې پرېمینځل، بیا اودس کول، بیا د سر مینځل او د ویښتانو بیخونو ته اوبه رسول او بیا په ټول بدن درې ځله اوبه اچول، د اول ځل اوبو اچولو ورسته به ټول بدن وموښي یا به صابون پرې ووایي، د هغې ورسته به بیا اوبه ورباندې واچوي او بیا به ځان وموښي او درې ځله درې ځله به کوشش وکړي چې کوم ځای وچ پاتې نشي دا ترتیب به بی عایشې رضی الله تعالی عنه او به بی اسماء رضی الله تعالی عنها له جناب رسول صلی الله علیه آله وسلم څخه روایت کړی دی عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه آله وسلم أن النبي صلى الله عليه آله وسلم كان إذا اغتسل من جنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوزع كما يتوزع للصلاة يعني کله به چې جناب رسول صلی الله علیه وسلم د جنابت غسل کولو اول به خپل لاسونه مینځل او بیا به د د لمانځه په شان اودس کولو ثم يدخل اصابعه في الماء فيخلل بها اصول شعره او د هغې نه ورسته به بیا خپل ویښتان یعنی سر به مینځل او د سر د ویښتان به یې خلالول او د سر د ویښتانو بیخونو ته به یې اوبه رسولې ثم يصب على رأسه ثلاث غروف بيده او بیا به یې درې ځله سر مینځلو د اخلال ورسته ثم يفيض الماء على جلده كله علی جلد کلهم او بیا به یې درې ځله ټول بدن مینځلو د جنابت په حالت کې کوم اعمال حرام او ناجایز دي اول لمونځ کول حرام دي د جنابت په حالت کې د قرآن کریم تلاوت کول او سجده تلاوت او داسې نور دا د جنابت په حالت کې حرام دي. دوهم د کعبې شریفې طواف کول دا حرام دي. دریم د قرآن کریم د مصحف شریف مسح کول او په لاس کې اخیستل دا حرام دي. څلورم جماع ته تلل حرام دي جنابت په حالت کې. دا وو د جنابت لنډ او مختصر احکام. وبالله توفیق.